مخکې بیان شو یو د اصول تفسیر تعارف دویم آداب او دریم د قران تعارف په دې هر هر تعارف کې پنځه پنځه خبرې وي سلورمس تعارف د سورو د قران د قران د سوراتونو تعارف خو دا تعارف عام تعارف نه دی ابا علوم القرآن کې راشي دا تعارف دا خلاصي حواله سره دی چې د یو صورت په خلاصه کې به کمی خبرې مد نظری او دا مخکې مونږ ویلو چې زمونږ د شيوخو کم منهج ده د نظم قران د رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمه الله او داغه د شاګردانو خصوصا شیخ القرآن غلام الله خان رحم الله او شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله ناغي په قرآن د یو صورت په ابتدا کې د تعارف حواله سره چې د دغه صورت فهم اسان شي نو پنځه خبرې خلاصه کی کی او دن بیا صورت شروع شي نو پای کې بیا یو څو خبرې دن یو ترجمه دویم مشکل الفاظ او حلی دریم تفسیری سلورم چرته اشکال اعتراض دا غي جوابي او پینزم که چرته آیت کې سنوکتا یا لطیفه باریکی وی نو هغه بیانې نو د تفسیرن صورت کې پنځه خبري دا خیال ساتل کی اگر چې دا سه په عنوانات نه ویل کی خو بس مشترک او د خلق په طریقې رواني خو خلاصه کې پنځه خبرې د خلاصې سره او د پنځو امور سره دغه صورت فهم آسان شي تفسیر آسان شي یو سړی بغیر د دې خلاصې نه ترجمه شروع کی تفسیر شروع کی تحقیق شروع کی نو دنه خو به تحقیق وشي د لفظ بوشي د یو مسلې بوشي خو د صورت چې کوم مقصد یې هغه ذهن ته نه راځي د صورت مقصد په دې خلاصې سره راشي او هغه مین مسله مرکزی محور معلوم شي نو بیا چې په صورت باس کیږي نو سړی ته پته ای چې دا کومه خبره چې روانه ده نو دا د دې مقصد سره د دې داوی سره مرکزی محور سره په دې طریقه لګي نو ټول قرآن به ته بیا یو مرکز ته را جمع کې ټول صورت به یو محور ته بیا را جمع کی او کدا سیوشینو لفظي تحقیقونه او علمی تحقیقونه خو مخه تراشی خو قرآن فهمی بن راځي دا د قرآن فهمه ده پر ضروری ده او دام د دا چې کله خلاصه د صورت باندې سړی پوي شي صحیح طریقې سره گویا کې تا د دغه صورت د فهم او تفسیر نیم فهم حاصل ک نیم فهم دې سره حاصل کی دا کمال له دې منهج او بیا نور سپاتې شي عام درس لپاره عام درس لپاره بس بیا دو خبرې پاتې شي ترجمه چې دله درتله لفظي خو لفظي یا محاوره یا تشریحي ځکه د ترجمه هم قسمونه دي لفظي جدای محاوره جدای حاصل جدای تشریحي جدای دا قسمونه دي په جنګلوم په کار ان شاء الله موقع په موقع وکي و چې تا ته ترجمه یادې نو خلاصې نه بعد بس یو ترجمه ده او دویم چرته د ضرورت مطابق د یو لفظ وضاحت ده بس خو نیم کار خلاصه کې حل کیږي نیم دیو جن خلاصه چا تخیات ده او ترجمه هم تخیات ده بس درس کول ګران نه دي دا دو شي نه بنیادی دا د دې منهج کمال دی نو دا پنځه خبرې مد نظری خلاصه کی اوله خبره د ترتیبی چې د دې صورت نزولی او مصحفی ترتیب سره دا په جنگلو پکاري او د دې بیا خپل فائدې تفسیر کې د نبی فائدہ راځي معلومی دا موږ مخکې ویلو قران در اصل دو ځل نازل دی یو د لوح محفوظ نه بیت المعمور ته دا اصل ترتیب دی ځکه د قران اصل نسخه لوح محفوظ کې پرته ده دا بیت المعمور ته ټول نه دی منتقل شوی چې بسل ته راواغش دلته کېو نه داغي یو کاپی دی خورول شي په شو په مطلب کاپی اصل الته پروت او قران کې بار بار دا وایي چې نه لدینا لدینا الته دی خدای یو کاپی بیت المامور ته راوړل شوی چې دا غي نبی فرشتو اخس کو د الله په حکم جبريل او لګ لګ صورت صورت آیتونه آیتونه د موقع محل مناسب محل مناسبت سره دنیا ته دیرش کاله کې بیا راغلی دیرش کاله بغیر د کسر مونږ وایو پوره مدت یې سره ابو علوم القرآن کې وای پوره مدت د قرآن واقعات حوادث حالات و مناسبت سره راته چې پای کې اول علقو بیا سورت قلم دی بیا مدثر دی بیا مزمل دی نو بیا مزمل دی بیا مدثر دی نو بیا فاتحه ده دا یو ترتیب نو دا دو ترتیب مون سره رالل ټول امت چې دا موجوده مون سره پروت قران دا بعینه هغه ترتیب دی کوم چې لوح محفوظ کې دی کچ نازلې دن جبرئیل امین بنبی علیہ السلام توی دا صورت پلان کی صورت پسې کېږي دا یاتونه پلان کی صورت دی او پلان کی یاتونه پسې خوستل غواړي نو باقاعده کاتبین وحی د پورا اهتمام او تنظیم او وحی راتلو سره به کاتبین یا موجودو ځکه مدرسه وه صفه او یا به نبی علیہ السلام راوغوس او به لیکه او بیا به خاص مخصوص زیو یو کمره وا هغه کې به په ترتیب سره خوسته نبی علیہ السلام چې کله دنیا نه ته نو صرف قران محفوظ پسینو کې نه قرآن تمام لیکل شوی پیغمبر پرېخه دی په ترتیب سره د د شیعګانو علیهم لعین الله دا دروغ دی چې وی دا نعوذ بالله نعوذ بالله شراب خور خلفاء جمع کړي اسوق دی لاندې چالان لوډ سپیکر ماشوم بګي هغه کوي تو ورشه تاریخ نو نعوذ بالله وی شراب خور خلفاو امک بسو با صاحبن شراب خور خلفاو نعوذ بالله ابوبکر صدیق او عثمان رضی الله عنه یادای بېمانه دا د خمینی کتاب کې دوی ته امام انقلاب او امام جوړ کړی نو موی نه دا لیکل شوی په ترتیب سره نبی علی السلام پرې خره ها کتابی شکل والا بیا خلفا ور کړی نور خو لیکل پروتو فی رق منشور دا رق منشور تفسیر مفسرین کوي رق منشور رق ستوي دا علوم القرآن کې به وایو رق منشور کلاو لیکل شوی صفحاتو کې یا پارس کې برم او دلته مدینه کې کله چې ابو بکر صدیق قران مرتب کاو تدوین کاو نو هغه پروت لیکلی شوی ترتیب سره کړی دی زید رضی الله عنه ته د غسیلی دا غینه نقل کړی هدا علوم القرآن کې وی چې صرف غزان لنه نقل کړي بلکې د وو کسانو کمیټي و او اخر کې اپینځه کسان پاتې شو ادوته سوجوهونه بیا شاملې دي نو شو پینځو کسانو بیا داغه د پاره اهتمام چې هر صورت آیت لیکل کیږي نو د دغه لیکلو او د دې پینزو کسانو اتفاق نه پس بیرونی بارنا د دوو صحابو گویم شرط ده چې دو صحابه په گواش چې او دا صورت ما پیغمبر نه برای راست په خپل اوریدلې ده بل شوی نه نه کله قران خو د صحابه هم د یو بل نه زده کړي نه ما په خپل برای راست اوریدلې ده یو دویم ما سره خپل مسوده کې لیکلې ده دا دوه گواهه به اسې ددې نه بهترین د احتیاط بل طریقه کې دی شي دا ډېر لوی په احتیاط جمع شوی دا سه غب شپ غنو خو بهر حال خبر بل خو لاړ د علوم القرآن باس خبره مې دې پورې کوله چې دوه ترتیب وي مونږ هر صورت کې به دا دوه خبرې کتلی چې مصحفي سویم دی او نزولی دا بیا تفسیر کې په کار راځي او دویم دغه په کار راځي چې موږ ته د صورت دور معلوم شي ادوارو کنه ما مخکې ویل هغه دور معلوم شي نو چې کله تا ته دور معلومو او یو صورت درس کې نو تا ته به دغه دور ټول پس منظر مخې ته نو آیاتونه چې مخکې راځي نو د هغه پس منظر په بنیاد به ته بیا فهم ذهن دراوستې شي چاو دا خدا واقعیت دا حالات یو خبره دویمه خبره لاندې موږ لیکلیم دی خاص تعداد دلتم دی ما علوم القرآن کې خدل تلاندې شته اوس مې وته نظر شو 23 سال دا 23 سال بغیر کسر ویل کی کسر چې سړی ملحوظ کی نو دا 22 سال پانچ ما چودہ دن اصل قرآن دونه وخت نازل دویش کالا پینزه میاشتې او سور لس ورځې خو چا کسر ختم کړی دی بس سوی 23 سال دیرش کال لا سانتیا ده بار نور دا 22 سال 15 میاشتې او سور لس ورځې دویمه خبره هغه ربط ته چې د دې صورت ما قبل صورت سره سم مناسبت ته څه تعلق دی ځکه دا قران داسې به رب ته نه دی خوسته شوی او مخکې ویلو د دې مثال د هار دی او دا وجه د چې علما ادبن د دې د الفاظ سسویلی دي نظم یو په دې ځان پوي کې نظم دو دي کله چې موږ د نظم نوم ولو یو نظم د الفاظ ته وایي ولی لفظ خو تاسو نه هو کې ویلي ست ویلي کی رمی ته ویلي کی اشتلو غرزول نو هغه اسې داسې د قران د لفظ لپاره مناسب نه دیو جنا علماء او ادبن احتیاطا د لنوم د سور ک نظم نور انوار کی ویلی هو اسم للنظم والمانا د لفظ او د معنا مجموعه ده نه نظم نه د لفظ نه تعبیر په نظم کړي ادبن یو نظم دی دویم نظم دا نظم ده کم منهج د تفسیر نظم قران چې دا سورتونه د آیاتونو یو بل سر څنګه داسې مربوط دي ربط او دا منهج نو دا جدا بیا نظم دی بعض خلک په دې فرق نه پوي یو ځل یو ام فل مونږ کو نو هغه وخت کې یونیورسيټي کې زما کلاس کې الته بیا پریزنټیشن خلک پیش کړي تفسیر والے سره پریزنټیشن نو زه درې دم نو ما نظم قران باندې خبر او کړ نظم قران نوم چې می واغس نو پروفیسور ناشتي نو ماته وی چې نظم قران ما یاو وی نظم خو لفظ ته وی کنه مې نه دا بل نظم قران دی خپل راته پروفیسور وسوي چې ستاده پریزنټیشن کې دا یو فائدہ خو ما ته شو چې نظم قران مې بل مو پیژن وای نظم قران دا جدا شی دی منهج ته وای چې زمو په بری سری غیر کې درې نظم مشهور دي د قران منهجونه د صورت داوا او یو بل سره مخ کې آیاتونو د صورتونو ربط یو نظم الوانی دویم نظم سیندی الحمدلله دا دواړه دلته ویل کی اما په خیال اشاعت کې بدا دې خصوصیت چې دوه نظم ویل کی بل ځای نشته او دریم نظم فراهی دی بس هغه زمو د شيوخ نه دی نو بس صرف دا دوا سره تعلق دی په غیدا سه غټ غټ پوی ګزانم به پوی کړی دی چې څه شه دی خلکا کمالی دا دوا دی بهرحال نو ربط د ما قبل سره دا ضروری دی چې د دې صورت د مخ کی صورت سره سم مناسبت ته ځکه قران ټول مربوط دی دا آیت د آیت سره صورت د صورت سره اما د نیلوی صاحب رحم الله خبره کړې واغوي ک چرتا قران په دې نظم څوک پوهېږي او د قرآن ترجمه شروع کړي لوستل، نو د فاتحې نه والناس پورې به ختم شي، خو د دې منځ کې به لږه هم انقطاع نه راځي، بلکل دا به ته یو مضمون ښکاره شي. او هغه داسې دعوه نه وه، بیا دا وکړه. د هغه تفسیر دی، د هغه دوه تفسیره دي، یو چاپ دی او یو لا نه دی چاپ. یو ته تبیین القرآن وای سلور جلد کېو اوس یو جلد کې چا چاپ کړي دا سه حاشیه په شکل نو هغه کې دغه مربوطی تشریحی ترجمه ده بالکل ترجمه چې دا سلولې کنه بالکل بس ټول قران لګولې ده بالکل انقطاع پکې ناراضي نو دا ربط معلومول ضروری دي ځکه دا د الله کلام دی بے نظم بے ربط نه دی دا د دې یو آیات بل سره د بل آیات بل سره دا رنگ د یو صورت بل سره د بل صورت بل سره خ مضبوط تړون دی مضبوط تړون دکې او اختلاف همي علوم القرآن کې به تش وایو چې دوول قسم علماء دي څوک د نظم قران قائل دي او دا پوره مربوط دي څوک یې نه بس دا د الله رب العزت خطابونه دي د انسانانو بنوم بس چې کله کم ضرورت ته خطاب کړي دا ربط په ګډو ضرورت هم نشته دا مثال الکه دا پین دی ولې د خله کې نیولې دی ته ولې دا سرګره لکه د خوا ګوره توجه کوه ای خبرو کې را بچتا خو هغه توجه نه وا د بل سرګراو ابل پین خله کې نیولې بسر سړی سره ځان ځان وی دغه څه وای ښه خبره ده که دغه څه شو هم سه اعتراض وینښتا خو لیکن دا کمال د قران دی چې په دې نظم په طریقه ویل شي او دا د قران اعجاز دی دا موږ اعجاز القرآن وایو کنه دا نظم قرآن دا د قرآن اعجاز ده او په دې سره د مستشرقین اعتراض هم ختميږي ا مستشرقین اعتراض کوي دا څنګه د الله کلام دی یو خبره شروع بیا بل شروع شي بل خبره ختمنی بیا بل شروع تاسو خیالي قران کې دا زموږ د شیوخ په منهج مو وایو دا سي په دې ساده قران کې چې ترجمه سره ورزي د دې لګ په توجه کی زه په ځای خبره بدلیږي را بدلیږي نه دې اعتراض کوي دا صرف زمونږ د شيوخ په منهج د اعتراض ختمي کی مو اعتراض شاتو خم څنګه یو بل سره تړلی مربوط کلام بهرحال دا ربط او مناسبت ما قبل سره د ربط قسمونه دي پرونو ما ویلو دلته مونږ سره اشاره کړي اسمی ربط مانوی ربط ربط الدعوه د دعوو ربط یو داوی د بلې سره دا درې عموما زموږ مشایخ بیانې اسمی ما ویلو شیخ القرآن غلام الله خان جوایل قرآن کې نامی په نوم باندې لیکل ربط نامی شیخ عبد السلام رحم الله په در المنظومات کې لیکل او هغه اخر کې چې دا تفصیلی خلاصه ختمه کړې ده نو آخر کې یو څو پاڼو کې ربط اسماء سور په نوم باندې لیکل دي ډېر خولي لیکل دي بل معنوي ربط ته چې د مضمون مضمون سره ربطي عام ربطونه چې زمون درسونو کې ویل کېږي ربط الدعوه د یوې داوی بل سره د نیلوي صاحب طرز دی هغه ټول قران داوی داوی سر لګولی یو درې نور سلور دلته مونږ ذکر کړی دي یو ربط مطلع مطلع صورت لمقطعها د صورت د ابتدا د اخر سره ربط د مولانا حسینی رحم الله کله کله وای داغه په بلوت الحیران کی کله زمون شیوخ وی د صورت اول اخر سره مربوط کی لکه صورت اعلی کی سبح اسم ربک سبح اسم ربک الاعلى دا ده کنه نو اخر کې څه وی ها اخر څه دی صورت دغه مسله ده سبح اسم ربک الاعلی اخر کې د موسی علی السلام او د ابراهیم علی السلام د صحیفو تذکرہ کوي نو سوي ان هذا لفس صحف الاولى دغه د توحید مسله دا په مخ کې نو صحیفو کې مو اول اخر رسول دې تربت دا مطلع د مقطع سره ویل کی مطلع ابتدا او مقطع انتها دویم ربط کله کله زموږ مشایخ وایي ربط دا مطلع صورت له مطلع صورت التالیه د یو صورت ابتدا د بل صورت ابتدا سره وتړي دا چې به کله کله هم خیال شي دا براشي درس کې بوایو بیا مو خدا دا سه کله کله یار وخني دریم ربطو مقطع صورت له مطلع صورت التي تلیها کلا د یو صورت اختتام د بل صورت ابتدا سره وتړي هغه صورت ختم شو دی کې اخر کې دا خبره ونه ده د ابتدا کې مغه خبره ده اخر د اول سره وت او وم قسم ربطو فواصل آیه لآیه التي ختمت بها دا سیوشي دا بیا آیت کی خاص کر آیات روان دی مضمون دا به درس کې خایو ان شاء الله تاسو مخه تراشي آیات رواني بیا د دې آیات خاتمه انه علیم خبیر او حکیم او دا سی وی کنه حکیم عزیز عزیز حکیم دا د الله د اسما د مخکې مضمون سره تړلې کی هغه آیات کې مضمون مناسب رستو خاتمه ته تمروړي د الله د اسماء په شکل نو د اخیری د آیات مضمون سره ولګي دا تقریبا ام آیاتونو کې د سوراتونو د غشپک قسم ربطونه دي نورم شته او زمونږه دلته د مولانا خیر محمد صاحب زمونږ ډیر قابل مدرس دی او استاد الحدیث هم دی حدیث دور حدیث کې مسره کتابي هغه د ایم فل مقاله په نظم قران باندې خم بهترینه مقاله لیکل نظم قران ست خبر علمی باس دی پکې نو پای کې دا قسمونه شته نور مزید دریم شه امتیازات چې د دې صورت امتیاز سره خصوصیت سره یعنی د دې صورت د دې بل صورت نه جدای پس راځي صورتونو کې اکثر مزامین یوی لکه بقره او ال عمران یو مضمون باندې دي فاتحه او اخلاص یو مضمون باندې دي خو لیکن دا دا چې د دې یو صورت د دې بل صورت نه بیا امتیاز پس کیږي او امتیاز یې ځکه ضروری دی چې ګوره دا غي نوم جدا دی او د دې جدا دی دا دواړه یو کول ولې نه چې هغه ته سورته بقره وي او د آل عمران وي ولې پکار و چې بیا هم یو وي خو چې دا جدا کړی دي نو د دغه د دینه سره امتیاز شته میزات شته فرقونه شته ایتا میزات صورتم وای امتیاز السورم وای او دې ته خصوصیات الصورت هم وای بس دې درې وانو کې چې د کم وي بل داوه د صورت د صورت داوا هغه مرکزی مسله مین مسله کم د پاره چې دا صورت چلول شي مرکزی محور ورته وی عنوان وی موضوع وی مقصودی مسله وی اے مقصد د صورت وتویل کی او باقی صورت کې چې سي دا د دقه داوی د اثبات لپاره یا د دغه داوی سره تعلق لکه ما وی دا پکې د مرکز ده محور پدې دا ټول پکې چورلی دا ټول پرې د دغه مرکز نه چورلی نو دقه سی صورت کې داوا قائم شي او داغه نه بعد دلائل د دا دغه داوی د پاره زواجر تخویفات د دې داوی د منکرینو د پاره بشارتونه د دې داوی منونکو د پاره ترغیب د دقی منونکو د پاره تشجیع د دې منونکو د پاره نو بس چې سونه سبکی دی به دغه داوی سره تعلق لري نو ګور صورت ټوله سه مضبوط او تړل شي نو دې داوی سره به صورت تړل غواړي او سلورم هغه ده تقسیم یا حاصل د صورت غټو صورتونو کې عام طور تقسیمی تقسیم دا چې دا صورت سوی سو باندې مشتمل د مزامینو په اعتبار د نبی کې بیا مزامینی نصوص هاو یا حاصلی ورکوټه صورت ته نو بیا دای تقسیم نه خدای حاصل وي چې لکه دې کې دا دا دا مسله حاصل نو دا اخیری خبره یي یعنی د صورت هغه په دې تقسیم او حاصل سره د صورت اجمالی خاکه او نقشه مخه ترش خاکه او شمخه ترای دا پینځه خبرې چې خ په بهتره طریقه خونا کې طریقې سره چې سړې پی پویږي په نظم قران بوي وای نو خنم کوي د صورت فهم ذهن تراشي او د تفسیر د دې صورت حواله سره نیم مسلې حل شي گویا کی نیم تفسیر ته وې داس نیم پاتې دی به مخکې ویل کیږي او چې روستو ترجمه کیږي او دا خلاصه ذهن کی نو ستا ذهن به مشوش کیږي ګډوډیږي نه ورغه مضمون دی ذهن کې دی نو ته به پوهیږي چې دا آیات اوس اغه سره څنګه لګي اداویز نو د صورت اغا آیت آیت به بیا مضمون مضمون به داوی سره لګي او خاکه به مخه ترایش نو بهر حال دا پنځه خبره د دې قران د خلاصې سره تعلق لري دا با کول غواړي خدا زمونږه د دې درسونو خصوصیت ده زمونږ د مشایخ دا خلاصنی نظم قران دا خصوصیت ده دا زمونږ درسونه چې ممتاز دي د شيوخ او اکابرینو د په یو څو خبرو دي یو خبره پکې دا نظم قران ده کمال لا ده خصوصیت دا خو بار دنیا کې نظم الوانی یو نوم دی سړی یونیورسټو وغیرہ ته لاړ شي کنه الته نظم فراهی او نظم سیندی او نظم حسین علی ډیر لوی نوم دی تاسو ځان خبرم نه چې مونږ سره کم نظم دی خلک پیر سر چې کوي تحقیقونه کوي نظم الوانی دا کمال والا نظم نو بهر حال یو خصوصیت ده مولانا حسین علی د تفسیر ما دا شهرت چې شوه ده نو دا په یو د خصوصیت شوه ده چې د کسره کمالی شي نظم قران او نظم قران هم داسې کمالی نظم دی چې غوري بری صغیر کې د بل نظم دی تر سینه اسه کمالی او بیا مولانا حسینی رحم الله له الله داسې شاګردان او د شاګردانو شاګردان ورکړل چې په دې نظم دومره مهنت کو چې که مثلا هغه 50 فیصد خونه شم ویلې زه هغه 100 فیصد کړو شاګردانو د شاګردانو شاګردانې 200 فیصد تورس اسه کارې په وک گہرای ته ننوت دا شیخ القران رحم الله د پنده شیخ القران د پنځپیر په مهنت وک ان بعد زموږ د شیخ عبد السلام سه په دونه کار کړی دی چې دا شی راخکار کړی اسه نور شو نو دا نظم الوانی دا زمون د مولانا حسین لی د منهج اولنې خصوصیت خو لیکن افسوس او زینم ګورم دي شي توجه زمو ختم شو خلاصه ما مسیزان خلاص کی او بس صرف داوا بو وی او بیا به ترجمه شروع شي نو ترجمه به کوي کوي او رکو چو شي وی زجر خیالي یو رکو بلو وی نو تخویف الکه دا نور آیاتونه شو آیت آیت کی سدی نظم قران خو دې ته وای چې ته د هر آیت داوو وې دیو جنما الحمدلله کوشش دا کړې ده چې زمون د بیاس کې تاسو ګوره آیت بنی بچ شوی هغه آیات ته هم سنی لیکلې چې دا آیات او دا دوا آیات د یو مضمون دي نو ټیک د دې ته بده بل آیات ته سنی لیکل شي ځکه چې دا دواړو په دغه مضمون روان دي خو ان شاء الله پکې به سپاتی نه بلکې دنه آیت آیت کې د دویم اوس چې نوې ایډیشن راغلی دی په دې مې یو کال مهنت بیا کړی دی مې ورګه چې نور هم مضبوط کم نو بیا په آیت کې دنه هم ګندل کړی چې مې د مولانا حسینی نظم نورم خلکو ته راخکارې شي او چې سباله څوک درس کوي او دا ذوق لري نو چې دا کمه نه محسوسې چې علاقه دی آیات کې بسی او یا ورپسې شل زر تفسیرونه یا خلاصي ګوري نو بس تیار شي زه دا کوم چې کچرتا دا زما بیاس چې په کم منهج دی په دې سړی سان سم پوي کنه بس د نظم قران حواله سره بل څه ته بیا ضرورت نشته د داسې تړلې ده ان شاء الله دا وګوره مونږ چې کله درس کو پدې روستو ټیم منهج باندې نو مخې ته به راځي خو به هر حال دا کمالي شی او دا خصوصیت دی ته زموږ د مرګرو توجه نه درس مغه سینه کوي تړي نه پورا دویم زموږ د دې درسونو خصوصیت بیا دا ده د نظم قران نه بعد چې دا قران زمانه سره لګول عصري تطبیق دا ضروری دی زمانه سره نه لګي نو بیا خو بس قصې شوې کنه په خوا زمانه سره بلګي ولی د نور خلکو درسونه بی جان دي د بی جان کېدو وجه دا ده چې زمانه سره نه لګي بس قصه شروع ده خبره ختم شي خدا قصه صدا پاره ده بده کې سه عبرت ده دا قصه وز د دور سر څنګه لګي دا عصری تدویق زمانه سر لګول ځکه روح المانی وغیرہ ویل دي کنه چې على عبرت لعموم اللفظ لا لخصوص السبب سبب به ویل کیږي دانه چې مونږ د شان نزول او د اسباب نزول نه منکر یو په دې علوم القرآن کې باسو په دې خبر رمضان په کې بعض طالبان مولیان په دې پوی نش نه دا خیالي جوړي شان نزول ویل او شان نزول بناول خو بالکل ګناه کبیره ده نه نه دا زمونږ د شيوخ موقف دا دی او دم داسې چې شان نزول سره قران خاص کول مضر ده دا مطلب نه چې بیانول نه دي ها بیانوي نه نه بیانې مې بیانوا هو مفسر او تفسیر کوونکې با دغه شان نزول ولا خامخا ګوري چې شان نزول نه ده کتلې دته دا آیت او د صورت پس منظر نه معلوم سو پورې د ته پس منظر نه دی معلوم ترغه پورې د دې زماني سرم نشي لګوري کنه شو په خبره هغه حالات به مخې ته چې دا کم حالاتو چې دا صورت نازل شو مې سیرت هم نه کنه دا آیات په کومه موقع نازل دی دا سچلو چې نازل شو دا خاکستا ذهن کې دا ناس ته مو آیا ځا خو اقا زمانہ هغه حالات او دا دلته د اوسیو بل سره وتاړه اوسې تړلې شي اسنه راغلی د یو پس منظر پیش نظر یو شان واقع کې او حادثه کې او ته بل سره ولګې نو تطبیق د سکه غلط کا شان نزول چې موزر ده نغه پس کې موزر ده خاص کول کې موزر ده تفسیر کولو کې او کتولو کې او فهم قران کې مضر نه دی ضروری دی بلکې نیلوی صاحب رحم الله با مثالونه بیا پیش کول چې زموږه بازي مرګري په دې خبره نه دی پوي شي ای بالکل وای او دا قول له نظر الشیء فی فهم القران اشا نزول اسه مطلب ده خاص کول موزر دا مطلب نه چې قتل موزر د ضرورت د لپاره بیان آسان مثال نیلوی سه به مثالونه بیا وي اینا یو مثال زویم نور برش د سورته مائده کما واقع چې دا چې غغلا شوی و په سفر باندې تلیو دوا غیر مسلمو عیسایان او یو مسلمان هغه د سونه جامو اپټ شوی مثلا نبی علیہ السلام لراله ها دغه آیاتونه د سورته مائده چې شانزول نه ویل شي دا څوک لګول شي چاپلار دی ولګي کازه کې ضرورت مي خو په دې خبره ما ځان پوي کې چې مون خلاف یو د دې چې شانزول وی وغه سره خاص کې او کیسه ختمه دی بیا قران فهمی او درولې ده موای ک بیان دې کنه به دې زمانه سره وسو لگاوا او یا بیانوا ما خپل وګورا او بیا سکا ها هغه پس منظر ذهن کې کېدو دغه پس منظر په نتیجه کې زمانه سره ولګ خو پوره زمانه سره کله لګي ها یو ماوی د مولانا حسینی رحم الله منهج دی زمون د پنځپیر منهج دی ځکه مولانا حسینی نو پنځپیر ته منتقل شوی نو پنځپیر منهج ادا دا چې دغه قران په دې منهج کې د عقیده اصلاح د معاشره اصلاح سره عصري تطبیق کوي خیال له عقیده او معاشره او بیا زمونږ د امام انقلاب سیندی سے منهج اب یا د سره عصري تطبیق کوي نظام سره نو چې دواړه یو ځای شو بس کامل شو ام یو عصري تطبیق راکنه او دا عصري تطبیق دا دواړه بیا کی خو بهر حال خبره ما دې پورې کوله چې یو د دې منهج زموږ د شيوخ د دې درس او د دې طرز یو خصوصیت نظم قران دویم خصوصیت عصری تدویق دمه ته تعبیر وکړه خال شیخ صاحب کله کله خبرو کې څنګه تعبیر مې وکړ نو تعبیر مې ارته وکړ سبا وای دا زمانه سره لګول دا هم د عوامو ته وایو علمی تعبیر سره عصری تطبیق اټلف تعبیر نو تعبیر مې ارته وکړ خه تعبیر ها عصری تطبیق درېمه بیا دا ده چې هم دغه اصلي تطبیق دی خو مونږ دې یو ټکی راوبایس هغه دا چې بل خصوصیت دا ده چې قران په ذریعہ باندې د دې عقیده اسلام د نظر ده توحید مسله د سنت مسله دا بنیادی مسله وي دا زموږ د منهج کې یو سړی کینی او قران ووري نو دیبا ان شاء الله په توحید سنت خپويش نور درسونو کې بیا داسې نور منهجونو کې د توحید مسلې مهنت او التوحید مسله بیا بطرز قرآن دا د مولانا حسین علی او دغه شاګردانو امتیاز او خصوصیت توحید ونور خلقم وای خو بس توحید د ټکی بو وای او نور قران به ختم شي او خلق به په توحید پوي نشي دا د دې منهج خصوصیت ته چې توحید خو په علا منهج او علا طرز قران د قران په طرز توحید بیانول دا زمونږ د دې درسونو خصوصیت دی بهرحال خدا په دې نظم قران کې راځي پنځم عنوان اوس ورور اصول تیزو بس خدا مزامین چې وایو بیا به تیز د قران مزامین څومره دي قران خو غټ کتاب دی مسائل هم ډیر دي خدا سي غټ غټ مزامین چې مونږ ته مخه ته اساسي موضوعات سری بنیادی موضوعات د قران زمینی او جزوی خود دومره دي چې شمیرې نشي خو اساسی او بنیادی موضوعات عنوانات مزامین هغه کې مختلف اقوال دي د علماو دلته مونږه د مزامین قران والے سره تقریبا سلور یا پینزه اقوال او رایگان د علماو نقل کړي پای کې اوله بعض علما وایي چې بنیادی مزامین د قران پاک سلور دي علم الاصول اصول ویل کیږي عقاید ته معرفت الذات د الله او صفات او افعال او معرفت النبوات او معرفت المعاد یعنی توحید رسالت قیامت دا اصول دي ایمانیات عقاید علم الفروع عبادات منذ روجا حج زکات دته فروع د دې اصول په نسبت وي ښا اغه نور فروعي مسائل نه یادې افیقی دلته دا د اصول مقابله کې فروع عقاید اصول دی او عبادت سری او احکام فروع دی بل علم السلوک سلوک یعنی اخلاق او آداب تزکیه احسان او د صوفیو اصطلاح کې څه علم التصوف علم السلوک فیصله خبري بکی کنه ګناه مکوي باطن سم کې دا ښه اخلاق صفات ځان کې راوړي تصوف هم دغه شی دی ښه تصوف څه شی دی اصل کې تصوف مقصد د علم السلوک او تزکیه مقصد سی د باطن اصلاح، ښه اخلاق راتلل، ترک رذایل چې رذایل څه شي ختم شي او ښه اخلاق سړي کې پیدا شي باطن برابر شي دقه تسوي تصوف او سلوک دا ته تصوف کې دونه ذکر وکاو دونه اسکار وکا دا خو عبادت ته خو دغه ذکر اسکار بیا بطور علاجی څه د پاره د باطن اصلاح ده اصل علم سلوک کې باطن جوړولي رضایل ختم شي فضایل راشي اخلاق سیئه اوزی اخلاق حسنه پیدا شي او دا اخلاق دو قسمه یو ظاهری اخلاق دي دویم باطینی اخلاق ظاهری اخلاق سړی کې راشي د ماحول د وجې دارنګ کله کله د شرم د وجې شرم د انساني حیا او شرم د وجې نم سړی کې لکه مثلا ادب د 14 ماته نو چرته یو طرف ته ماته نوس دا ظاهری خلق ده خو د شرم د وجې سړی په سړک د پاسه او د سنماتای دی بس کله ماحول نه کله حیا نه راشي خباتینی ډیر بنیادی دي چې دکې باطن کې بغض تکبر بخل شخ دا سه دا غنده سمره صفات دي دا اوزي حرس د دنیا لالچ دنیا پرستی دا وغیرہ وغیرہ دارنګ د دا الله خوف فکر اخرت نشینه پیدایش علم سلوک اصل دی د پاره او چې کله باطن سم شو ظاهر به خپل سميږي بنیاد زړه دی هغه حدیث کې وته اشاره شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو چې ان فی الجسد لمزعه یو ټوکړه ده کنه کله دا درست شوا ټول بدن درستیږي کله خراب شوا ټول بدن خرابيږي الا وهيل قلب زړه ده نو د علم تصوف او د سلوک تمام مهنت پسې پزړه باندې دل دماغ دا جوړ دل دماغ جوړ شو سمي دل دماغ سم نشو کنه نو د دنیا کتابونه علمونه دا سړی بیا نشي سمولی مای چې ذکر اسکار اوس پدې کی نو دا ذکر اسکار د علم تصوب مقصود نه ده څه ده دا ول ذریعہ ده اوس باز خلک بدین پیږي پیر سره بیت وکا لاس ورکا سچ ډیر ذکرونه راکی الکه صرف ذکر نه ده آیا د ذکر په نتیجه کې اصلاح شته کنه دا ذکر ولا دغل تسی به تور علاج چې دا باطن جوړ کی په دې باطن باندې ضرب لګي کله کله وی صوفیو په دې کتابونو کې کنه دلائل الا الله ضرب اتغی کنه دا ضرب لګي نو التا کم خیره ده کنه اپا کیږي خدای خپل طریقې نو بهر حال خبره بل خوالاړ علم السلوک دغه تزکیه او سلوک احسان نو ما بعضی سړی با 200 تسبیح پیدا کړي ابا اړی خداننا تکبر دینوزی عاجزی بګی ناراضی ها باطینی بد اخلاقی نه ختميږي دروغ نه ختميږي دوکا نه ختميږي بخل کنجوسی نه ختميږي بل سره حسد نه ختميږي کوا دا تسبیح اړه ایس پینې کی او باطن نه سمي ها تسبیح اړول باندې به ثواب ملو شي خدا ذکر صوفیه کرام وای دو قسمه یو هغه ذکر دی چې هغه ذکر د ثواب دی هغه اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے الله یاد وا نبی علیہ السلام صحابي ته وی چې همیشه د استاجبا الله په نوم ذکر سی لمدی دا صدا په ثواب ده او حدیث کی راځي که په یو سبحان الله باندې سبحان الله باندې التا اونه لګي تبلیغی حضرات نو موریدلی وي دا وای اکثر ناغه د ثواب ذکر دویم ذکر د علاج دی د علاج ذکر هغه دی چې هغه دغل تلګي نه وی خپل طریقې تعدادی طریقې داسي وای نو ار دلته اثر سو کوله کدا سی وای پکې ولې او دون ولي وای حدیثو کې شته نبی علی السلام ایزه او یا زل استغفار و مثل زلم ته دا دراغه ازوی تعداد ته پکې څه ضرورت اچې کم دا ثواب ذکر دے بلا تعداد وایا الله تمش میرا پویګه او چې کم دن بیا دا څه ده د اصلاح د نه غیله پر تعداد دی مثال تاسو ګره مغزیات پیژنې کنه څه ته وایي مغزیات چې طبيب مبيب حکیم درکې نشته یا چې اثر ناس نه اے دا ګوره دا بادام او چلغوزه او غوزه میوه ډرای فروټ چي دي دارنګ دا بازي زړی مړی کنه د اندوانې د زړی هغه د نسی زړه هغه تلری کی هندوانه او خټکه او خربوزه او وګوره د ټولو شي دا تمام مغزیات دا ملمت خلک کی دي کلا سینا سیکاوس کی کله یو راواله کله بل راواله دا د خوند پاره خوند پاره مزه په سړی لی خوري خو حکیم او تدبیب کله سوکی هم دغه مغزیات راوالی وی دون چټاکه دانا دون دا دون دا دون دا په دون مقدار په دون ترتیب سره ودا یو ځای کې بیا به سکه ها پاغه د لنګره کې وټکه بیا په کې دومره مثلا شات واچه حل به کې بیا به ډبی کې واچه سار ما خامت یو یو چمچ خوري اوس دا څه شو علاج فرق ده صحیح شو کنه نو عام ذکر مثال د دغه مغزیاتو د خون نه پاره خړل دینو فائدہ کوي څه نقصان نشته کو نور نه کوي خون خو کو کنه او کله چې په خاص ترکیب سره شي نو بیا څه شي بیا علاج نو دغه ذکر اسکار چې صوفیا مشایخ ورکي نو دا دراصل سره پاره هغه علاج والا ذکرین دغه تعدادي دغه یو خپل هيئت کیفیت اوس پکې اهل بدعت رالل نو ایم دقه د علاج ذکر کړي نو الته چرته د صوفیو په کتاب کې ضرب لفظ لیدل دی نو دی دلته ضرب شروع کی د طریقه غلطه کړه او یې ضرب بده ته وی چې چته ګر اخلاصېګا اوس دغه بدعي طریقې شي او یو د شریعت مطابق شریعت پرانا کې ده نو صحیح ده بهرحال نو دا علم سلوک اخلاق او آداب بل علم القصص واقعات بل رائے د شبیر احمد عثماني رحم الله دا, دا شیخ القران رحم الله جواهر مقدمه کې نقل کړی او شپږ مزامین دی قران کې توحید رسالت قیامت درې دا شو او احکام مسائل عبادت چې وته مخ کیو او پینزم ماننے والوں کے احوال چا چې ومانه چا ته مونږ سوایو منقادین کنه او ناماننے والوں کے احوال غیر منقاد بس قران کې دا شپږ مزامین شاه صاحب راي درې مرای امام الهند شاه ولی الله دهلی رحم الله او د قران پینځون وانات دي د فوز الکبیر کې چا چې فوز الکبیر ویلی ویلی ایت علوم خمسه وی یا فارسی کې علوم پنجګانا ځکه اصل دا کتابه فارسی کې لیکل دا عربي والا دا خپل نه دی دا عربي ترجمه شوی دا اردو ترجمه شوی اصل کتاب دا دا, دا الفوز الکبیر فارسی دا نو علوم پنجګانا یا علوم خمسه پنځه علوم دی په دې قران کې علم المخاصمه علم تذکیر به اعلی الله او علم تذکیر به ایام الله علم تذکیر بالموت و ما بعد الموت او علم تذکیر به احکام الله دا بس اجمالا په دې مونږ پوره تفصیل کړی دی وګوره دونه تفصیل کړی دی چې په فوز الکبیر کې دونه نشتا ها دا وګوره خاص کر چا چې فوز الکبیر ویلی یا بوي ان شاء الله پوي بش ذهن به کولو چې خو کزه به تفصیل کوم وخت لی نو بس دا بیا وګوره چې دی علوم خمسه تفصیل سره زه تلن لنوم علم المخاصمه یعنی علم المناظره مسسان مخاصمه منه مناظره قران کې مناظره ده د ابراهیم علی السلام د نورو سره نه ده یا په دغه مناظره په شکل کنم ده نو الله رب پرون مونږ ویلو چې قران پاک کې کله کله دا سوال مقدر جوابی نو دا مناظره شروع ده کنه نو دا سی قران علم خاصه پکې د یو څو خبري فرقه باطله او قاعده باندې تفسیر کوي دا عقیده غلطه ده دا د غلطیانو اصلاح کوي دارنګ داغه مقابله کې د صحیح عقیده نشاندهی کوي اعتراضاتو جوابونه کوي د اعتراضاتو کمزورې خې مړه د اعتراض او دلیل کمزورې ده په اعتراض کې غلط فهمي کمزې راغله ده او د غلط فهمه تشریح کوي دا علم مناظره شو مخاصمه پورا ه د مضمون سره چې کم خلک دلچسپي لري عین پورا فن وجود تراغه نو علم کلام د وجود تراغه علم کلام او فلسفه د دې وجنه وجود تراغله ولیکن دا میدان د علم مخاصمه د علم مناظره د چا کار دی د متکلمین اسلام او نن سبا ورته مناظرین اسلام وای خو په دې خبره ځان پوي کې لکه یو سړی په قرات خلف الامام مناظره وکړه یا چرته په سما حیاتو کا مناظر اسلام متکلم اسلام یا د الله بندا مناظر اسلام هغه ته وای چې هغه د کفر او د اسلام مناظری وکي ها به مناظر اسلام د تمو آئے د تم مناظر غیر مقلدیت وایا مناظره تنظیم وایا د پلان کی تنظیم مناظر اسلام الله دا پاره د اصطلاحات غلطه خاص کردا زموږ د مولیان طالب شیخ کاولګرام د دې سخت خلاف او دا اصطلاحات مخرابه وای مناظر اسلام اغي چې د عیسایت يهودیت قادیانیت دارنګ الحاد دا مناظر یو کی دته وی مناظر مناظر اسلام متکلم اسلام مولانا قاسم نانوتی وو هندوانو سر مناظره یو بل مناظر اسلام رحمت الله کیرانوی وو چا سره مناظره عیسایت سره مناظره ها نو بهر حال زه خیر وې دي موږ په پابندی نشو لګولې خو لکه په اصول مې پوه کړی چې اصولا سوکی ها بهرحال دا علم مخاصمه شو دویم بیا پدې کې تذکیر به الا الله او خیره بیا هم زه گزاره کوي چرته دغه مناظره د فروعي مسائل کړي کنه اته تاسو مناظره اسلام وای اوس خو بلا طالبي مناظره به چرته عمر کې کړي می هم سي مناظره اسلام اتم بیا تاسو مناظره اسلام عمر کې مناظره نه کړي مناظره اسلام نه ان لله تذکیر بیا لایل وجدا دا دور او زمانہ دا سره چې دا دور د لفاظه ده خلکو جوړ کړي ده د نوم ده د شهرت ده او د خغټو دروغ وای سونه چې چاله خ دروغ ورتل لو دروغ وي په دې سوشل میډیا بس زنده باد حقیقتونه ته نه ګوري محقق شاته وي ارکش اوس اسه محقق العصر مناظر چاته وي رکشو اسه مناظر اسلام علامه چاته وي رکشو شیخ القرآن چاته وی رک شو ارسوک شیخ القرآن ترجمه به لفظي د کړي به کې هم سي شیخ القرآن یو ځکه کې پروګرامو ز تلوم ناستم زما بیان واخیری نو زدا سناسم لاندې ګورم بده کې سټیج نه ناظم وی اوس با شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا پلان کې راشي نو می چواش اوهو شیخ القرآن یره تاسو معنی په عمر کې هغه سړی چرته د حدیثو درس د ریاض صالحین درس به نه کړي او ما ته پته ده چې سیوا د پنځپیر د خلاصې نه او د لفظي ترجمې نه نور څه عمر کې چرته په داوی سرویم په عمر کې چرته یو تفسیر مطالبه نشکړي نو داسې داس غب شو نقصان سو شو د موږ چا سره حسد نشته ځان ته دین غټ نوم وایي پیسو موږ ته نقصان نه راځي نقصان دا شو چې شیخ القرآن نوم دومره سپک سپک چنن بدعتيان هم ځان ته شیخ القرآن نه وایي دغه د پنجابیانو موقف خله ای صرف د غلام الله خان شیخ نه بل چاته نو وی شیخ القرآن مو شیخ تفسیر وایي موږ شیخ القران نومو دیم شیخ القران دا ما بل بم ځان سره بل بم سبا ځان سره ولیکي سنومم سپک ګوره حقیقت ته ګوره نو موږ دقه شی شروع هغه نمونه څه شو اصطلاحات سپک شو نو دا نقصان کی شیخ بوي یول خدا بدعت د سلورمه صدې نه بعد راوته ده د القابات والقابات نو دې خبرې خیال ساتل غواړي نو بل ورکه ده تذکیر به اعلی الله اعلی ویل کیږي نعمتونو ته قران کې الله د خپل نعمتونو تذکیر یا دهانی بار بار کوي ځکه دا د انسان مزاج دی چې کله د سره خېګړه وشي کنه خیر خېګړه ناغه سترګو کی نو دا انسان چې خبره ته سریګ دی د دې دوه طریقې یا بده دا چانه یریږي دواویږي نو په زور او یا څه د سره بخې ګړ احسان شي مخې ته شي ناوته نو بسر کی او دا طریقه چې دا چا احسان د وجه نه سړی ټیټ کی سر ټیټ کی او یعنی اطاعتو کی دا کمال هغه زور والا خو چې زور شتا ویو چې زور ختم شو زمانہ خلاص شوم ورپسې وکنه دلا دوس پلان ها دای داسې د دنیا خلک داسې کی اب سر پناسته د زړه نه نه دی په زور دی کنه ډنډه دا وسره هغه افسر چې سبا ریټیر شي د د دلا داسې داسې کړي ورته او د زړه نه چینو اکه د وحده شتا ک نشته نو په زړه باندې سکه حکمرانی کوي نو دا د احسانات او خېګړو هغه عظمت احساس سړی سره نو بیا اطاعت کوي خبره مانی قران دا دواړه طریقې استعمال کړي ځکه د انسانانو مزاج دوه قسمه دي څوک په زور خبره مني ناغلا لهم عذاب عظیم عذاب الیم دا انداز او سخلق داسی چې هغه شریف الطبع هغه په احسان سری دي غاړه دي احسان فراموش ني نمک حرام ني اعلی ظرفي نو هغه ته الله رب العزت په احسانات نو تذکیر به اعلی الله په دې باندې ما خو پوره تفصیل کړی دی بیا ګوره تذکیر به ایام الله ایام الله نه مراد د الله روزه مطلب واقعات واقعات شي عذابونه راغلي هغه تذکیر به ایام الله دی واقعات د عبرت د پاره قصص دا بیانای په دې سره تذکیر وای لکه مثلا د انبیو واقعات یا دای چې د هلاکتونو واقعات قوم نوح تبا شو عادیان سمودیان وغیرہ وغیرہ فرعونیان دا د عبرت د پارمی چې نصیحت دی والی هو بل دا دا چې دا دویمه پهلو شو کنه هغه اعلی الله شو نعمتونه او داسې شو هغه زور شو یعنی په تاسو مذاب راولم دا دویم مزاج خلکو د پاره او بل تاریخ هم دی زوړ نو پرونه ما ویلیو چې تاریخ د د پاره قران بیانې واقعات چې عبرت دی والی تاریخ برای تاریخ نه قصص برای قصص نه واقعیا برای واقعیا نه بلکې واقع او تاریخ او قصه برای عبرت تاریخ برای عبرت بل تذکیر بالموت و ما بعد الموت تذکیر بالموت و ما بعد الموت تذکیر بالموت و ما بعد الموت ستوي بس د اخرت او د دې متعلقات موږ ته تخفیف هم بیا وایو الکه تخفیف تخفیف اخروی پای کې قبر او حشر او نشر او حساب او کتاب او میزان او جنت او دوزخ او قبر او دا ټول شي نه پکې دي ته وای تذکیر بالموت و بعد الموت احساس دلاوي ير ورکي اخرت روان دی حساب به سره کیږي د اخرت احساس وکا نو چې کله سړی کې فکر اخرت او د اخرت احساس نه دی بیا بغاوت نه کوي نافرمانی نه کوي ګناه نه کوي او دا بنیادی شی دا داسې کمالی شی دی د قران او د پیغمبر چې وګوره د نبی علی السلام ټول مهنت په دغه فکر سازه و په دې باندې دا وجه وا چې د نبی علی السلام په دور کې فوج نشتا پولیس نشتا اداري نشتا پکړ د کړ نشت خو د قران په ذریعہ باندې چې کم فکر آخرت خوف خدا پیغمبر پیدا ک نو داغه نتیجه و چې ګناه کیږي په خپل راضي صحابي راغی کنه اصبت حد حد رسیدل یا رسول الله پاک مې کا پولیس ورپسې نه دیتل فوج نه دیتل خو لیکن په خپل راغله ده دا کمال لري تذکیر بالموت و بعد الموت بنیادی خبره ولی دا په ادارو او په فورسز نه کیږي دا په دل دماغ جوړولو کی د اسلام طریقه دا ده د قران نبی علی السلام په دغه طریقه باندې جوړ کړي واقعات ډیر راځي احادیث او سیرت کې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه په لار روانو سفر باندې خامخاغه زمانہ کې د خوراک سکاک به دومرنو سلیکشن بو به ختم شو چرته ضرورت پیښ شو ګډوي ولید ورغه ور وته وی د دې ګډې په اجازت کې ځکه هغه کې دا عرفو چې عام طور د ګډې نه پیل شل د لارې لاروی له مسله بنوا ورکول وی عام عرف دا خو زړونه تنگ شو کنجوسه را لیوس خوبم د چا دا بمبې نلکینو ولې دی وبوس کله زړونه داسي تنگ شو نا وغرونه غټو احادیثو کې چې راځي کنه چرته سفر باندې سړی زی او سوکی اجازت دیوالی کني هم د دغه باغ نه د دغه چیلې نه په باغ نه میوه نه خوړل جایز دی وړته ما یو خو عرف والت ملما د پاره دا سه اما بس ملما به دا استعمالول دویم نبی علی السلام معاهده کړې د قبایل سره چې زما ملمانه زما مجاهدین دایان به پلار تیریږي دوی لش پاور کول خوراک سکاک ور کول وسل ذمہ داری وي اوس کوشته ټیک د کني نو د ضرورت مطابق خوراک سکاک تاسو غستې شي نو دا دوه وجې وي عرف او دویم معاهده نو عمر ابن عمر رضی الله عنه پلارت ورغه خالق وای اوس عرف نه دی ها اسنه چې په باغ ورشه وي بس اور بدل شوی دی اوس اجازه نه بغیر نه خوره ها سپه خلک بد غني اجازه ټیک ده چې یو طرف ته داغه بخل دی خلک استاد پاره خو اجازه نشته هغه صفت په خپل ځای غلط شو تنګي بل خلکو زیاتی شو روکړل کله اجازه شي نو بیا به زولې ډکه کوړته وړي خو بهر حال اوس هغه عرف نه نو عرف اوس دا چې مثلا د کور مخې ته نلکر غولې د یو خوبو د عام د وسره ګلاس او سو لوټګه تړلې مطلب دا راشي اجازه ده اوس کا عرف ده اجازه ده مثلا ها نو هغه ګډوولي دوته وی پیرا کا مسافرم او بالکل درکړي بمیو خدا ګډه زمانه دي دا مې د مالک دي او راشه امتحان به وکړه سونه ایمان دي صحابه وکتل چې زمانہ لګیا دي بدليږي پیغمبر دور ختم شوه دی بل دور شروع دی خلکو حالات سی د ایمان او ته او چل تنخه مې حساب زبدل پیسې درکم دا ګډه به زوالم ستانه او ما سر و دې سفر کی په به تل شم اوس کم ما او پیسې بستا شي خو مالک سر بس کوم او مالک ته بوې چې شرم خراغله غړې ما تکړه نو چې دې وته وی غړبور د سوي اے دا الله بندا فاین الله هغه الله سشو مالک ته خو بووم ابن عمر خوشاله شو الحمدلله چې په صحرا کې د ګډبم د ایمان نه چې فعین الله تدا شه اوس هغه فعین الله ختم شو خلق ظالمان دوکباز دروغجن د خلکو مالونو باندې خېټه چول ظلم زیاته بغاوتونه هغه شیخ نو قران زکه تذکیر بالموت و ما بعد الموت بل تذکیر به احکام الله احکام بیانېږي عبادت و غیره مسائل هاو دې کې تفصیل ما کړی دی کوم وخت فائدہ بدل درکې چې دغه احکام چې بیا دي نو سم مختص بالله دي سم مختص بالعباد دي مختص بالله چې ده هغه بیا قسمونه دي عبادت جسم جسمانی دي عبادت مالیه دي مخصوص بالعباد شي دي هغه تهذیب الاخلاق سیاست تدویر منزل سیاست مدني دادي دارنګ بیا بیا احکام الله څلور اقسام بیا شاه صاحب بیان کړي عبادت معاملات تدبیری منزل سیاست مدنی عبادتو کې بیا ډېر معاملاتو کې ډېر تدبیری منزل سی سیاست مدنی سی دا ټول مل بل یو عنوان سلورم مزا رائے اغا د مصر یو عالم دی دا کتاب دی وحی محمدی صلی الله علیه وسلم دا غنوم دی سید رشید رضا اصل د اخوان المسلمین سره تعلق دا یو جدا مکتب فکر د مصر اخوانیان هغه دغه خپل کتاب کې د قران لس مزامین بیان کړي او هغه د سلک جدید انداز کې په دې زوړ کې بني د نوې ایډیشن کې به زوړ ایډیشن د یو یو نوې ایډیشن دی پته نه لګی چې تاسو سره کوم شته ها د نوې کې شته چا سر کو زوړی نه کې بني هغه لس مزامین وای د قران یو اصلاح عقاید او اعمال او ارکان دین دا یو مضمون دی بل نبوات او فرایض نبوی دریم تکمیل انسانیت انسان څنګه کاملی کی سماجی او سیاسی اصلاح معاشرتی او سیاسی شخصی قوانین د فرد حواله سره چې کومي اسلام اسلامی نظام حکومت او دغه بنیادی اصول اوم مالیاتی نظام او مالی اصلاحات اتم د اسلام نظام جنگ دفاع دا څنګه ده نهم حقوق نسوا ځکه دا مسله د نن سبا کنو ګره جدید انداز کې دا پیش کړ او لسم ازادي او غلامی ځکه دا په اسلام اعتراض وی دا غلامی اسلام کې دا نو په دې باندې باس کړ د بیا لیکلم پکړي دا کتاب یا په دې مزامینو تفصیلی کړي دی د قران مزامین راغشي او ډېر خپل باسه پکړي زړه غټه مسله ده نن سبا کان حقوق نسوا مسله ده مغرب اسلام خزله حقوق نه ورک دی حقوق د بربند ټوب ته وای چې دا خزرو باسه او بربند دی کنه اسلام کې حقوق نشته نو د په دې باس کړي چې ولې نشته حقوق دغه تنوي چې دا تاسو شروع کړي او بل ازادي او غلامی دوی دا غلامی اسلام نه راغلی دا موې دا غلامی خو د اسلام نه مخکې جاهلیت نه را روانه و اسلام خو د غلامه د ختمولو حتی الامکان اسباب پیدا کړي غلامی شورو د اسلام نه نشه مخکې نشه ها و اسلام مکمل ختمه کړي نه دا ته ګوره هر څه مکمل یکدم نه ختمي شراب مخکنه عادت را روانو عادتو شراب داسې عامو چې ماشوم ته په ګوټي کې پلاول ګوټي خو به جنې ماشوم له ګوټي ورک نن مغرب دغه څه نن یورپ ماشوم له په ګوټي کې شراب قطرېچ شراب سره عادت کولو د پاره اومغه جاهلیت اولا وانته خدا هغه جاهلیت اولا ده هغه جاهلیت قدیم ده د مغرب دا جاهلیت جدید ده په دې خبرې کو د سیندی صاحب ته وای دا جاهلیت جدید ده ومغه د قدیم جاهلیت خبرې دي خو نوې رنگي ور کړې ده په نوې رنگي پیش کړي موای شراب و حکم راغله او خود تدریجن ختمو کنه یکدم نه ختمي نسواری و نسوار پری دي ها نسواری چې نسوار به سونه کرانه باندې پری نو شراب څنګه د یو معاشره نه چې په زونو زرګونو کالا را رواني او د ماشوموالي نه اسکی ختمول اساني خبري تدریجن اولی سوي فایده شته ظاهری خو نقصان هم ده به وی د مانزه په وخت کې مسکینو بیا وی فشتنی بو بس من نو ډیر په تدریجی ختم غلامی می اسلام کې نه وا اسلام نه مخ کې را روانه وا خو اسلام تدریجا ختمول کنه څنګه ادا چګور دا اسلام دی چې د غلام د ازادۍ ترغیب ورک بل مذهب کیو ا کفاره ورکه هم سکا دا قسم کفاره دا د زهار کفاره په ټولو کې سدي تحریر رقبه تحریر رقبه آزادای ثوابونه او قول دونه دونه صحابه کرامو کې بیا دومره دا زیات او دا عمل د غلام ازادي چوم المؤمنین او ابن عباس او د ابن عباس 1000 غلامان آزاد کړو 1000 اور ګډي تعداد ام المؤمنین بارکه هم داسې تعداد راځي ایو بیا په زورګونو غلامان آزادول ثواب غنا نو ترغیب وزه په زبان دویم دا چې د غلام سره سلوک بیا اسلام څنګه کړي ایته حیوان جوړ کړو اسلام خو داسې سلوک وسره وکړ چې راغله ده نو آزاد کړي ده پیغمبر غلام را وسو سیته جوړ کړ زوی زید بن حارثه متبنا ک داسې څوک تاریخ کې خولي شي چې نو کر زوی کی غلام دارنګ صحابه کرامو کې داسي سالم رضی الله عنه دادا صحابي غلام دی آزاد ک او بیا داسې مقام ته ورسید لوی عالم ته جوړ شو عمر رضی الله عنه چې کلا زخمی شو لګید او وفات کېد نو دا یو ارمان کړو کنن سالم جمع دی نو ما با وصیت کړی و چې زما نه بعد به خلیفه څوک وي؟ سالمي. سالم څوک و؟ غلام. تک تور وجود نه نری اوچ کړس خو علم علم و او زما نه بعد به دی نو غلام له اسلام دونه مقام ورک همې واقع وي داسې وګوره شل زر تاریخ کې روستو تاریخ کې مشته ها خو بالکلیه ولې ختم نکنو تدریجن ختمو او دویمه داوا چې یو خبره یو آزاد انسان غلامول دي نو دا خو بالکل نه نه دي اسلام کې چې آزاد سړی دی او تیونی سه او گرفتار کې وا غلام کې دا خو د سره اسلام کې جاهلیت کې داسې غلامان جوړو زید بن حارثه ولې جنگ کې نیول شوی او کده مور نه تختول شوی غلامک سلمان فارسی ولې جنگ کې نیول شوی او کده خلکو په یو بل خرڅاو غلام کړو دا ټول داج اکثریت جاهلیت کې داوا اسلام بیا دا وکړل جنگ کیو نیول شو جنگ کې نو ټیک دا غلام دی خو هغه وګوره جنگ کیو نیول شو غلام دی نو د دې سو صورت شوس جنگ کې دیونیو د دشمن سړی حربی یو صورت ادا ده سره کټ کا دویم صورت ادا ده ټول عمر جیل کې واچا عمر قید عمر قید او دریم صورت ادا ده چې مې وجنه مې عمر قید کوا دنیا ته رو با سوې زما ما تحت وې د درې صورتونو کم بهتر شي جون ختمول میدان جنگ کې خو چلاس لراغ نو الته خو بسی وجلی دا خو د جنگ نه بعد چې کم اونی ولی شي بس تور ډالو غرزي رستونی ولی شي یا عمر قید لکنن مغرب کوي ایڅ کوي زموږ د ملک عمر قید سزا په وخته دا کم ظلم دی عمر قید دا د ازادي ته اصل پر اسلام کې نشته عمر قید دا د انګريز قانون نو عمر قیدی کی دا ظلم دی آزاد انسان نے تمام عمر په یو پنجره کې قید ک او دریم صورت دا ده چې وته دنیا کې آزاد ګرځه خو زما ما تحت به نو اسلام د سره خوکړه کبد وکړه خو وکړه نو اسلام دقه د غلامه تصور ده استاس وغنا او بیا ما غلامی حتی الامکان ختموله دا یو غټ ایشو دا مسله د نن د مغرب په اعتراضونو کې حقوق نسوا او دارنګ غلامی نو دا رشید رضا دی وی دا لس مزامین دی لسو کې نه هم حقوق نسو او لسم ازادي او غلامی دې طریقې سره دا سلور رایش و د علماء د قران د مزامین او اخیری زمون د شیوخو پینزم زمونږ د حضرت صاحب د اصل کې رئیس المفسرین مولانا حسین رحم الله او دا غنه بیا د نورو شيوخ زمون دواړو شیخانو نقل کړي ده شیخین قران او قرآن کې مزامین ډیر دي خو د غټو غټو مزامینو په اعتبار باندې قرآن کې اته مزامین او د اتو ته یو نوم ورکړی دی د توي اصول مهمه دا اصطلاح حضرت سے هم استعمال کړی دا او دا شیخ القرآن رحم الله په سمت درر کې هم استعمال کړی دی ته اصول مهمه یعنی اهم اصول او مزامی یو اثبات توحید اثبات التوحید اثبات الرساله صدق الكتاب یا صداقت الكتاب دا دواړه زموږ د مشایخو اصطلاح ده صدق الكتاب هم استعمالي عام صداقت الكتاب سلورم اثبات القیامه پینزم الجهاد فی سبیل الله شپغم الانفاق فی سبیل وم التنظیم والمنظمه تنظیم او منظمه دنیا کې ژوند تیرې نو په یو نظم ډنګ به تیرې هر شي خپل نظمي او اتم الاداب دا اتم زامین د دې بیا تقسیم زمون شیوخ داسې کوي چې اصول محمدي خود اولنو سلورو ته توحید رسالت کتاب او قیامت ته مقاصد او د رستونو سلورو ته جهاد انفاق تنظیم او آداب ته لواحق وای نه یو اصطلاح ده څه مقاصد او ممدات د دویم ته سوی ممدات مقاصد او ممدات دا ولینی مقاصد دی اصل مسلې توحید رسالت او کتاب او څو قیامت دا سلور دا مقاصد اصل مز دا جهاد هم دې د پاره د انفاق هم دې د پاره د تنظیم هم دې د پاره آداب هم دې د پاره دي نه مقاصد شو دا څه شو ممداد شو دا دغه د تایید د پاره دي ممداد دا معنی ممداد معنی دغه د تایید د پاره یا وتا بل تعبیر دې کړي د اولنو ته سوابق وای او د رستنو سلورو ته لواحق وای هغه وړاندې دی او دا ورپسې دی زمنن اوس قران سکی قران دا اتم زامینو نا کلا یو کلا دوا کلا ګن کلا کم دا راوالی او د صورت یو دعوت جوړه کی د دې اتو مزامین لکه سوره فاتحه کې توحید راغسته ده او سوره بقره کې ته سلو راواغستل دودا مقاصدنا او دودا د دې ممداتونه ها سوال پیدا شو تاسو به ته چرته پام شي ویني چې لکه تا وې دا اتو مزامینو نه یو ګڼ راوالی غینه داوا جوړ کی نو مونږ به تاو خایو اس چل یاره اسوک دلته نه شیشه میشه ما تکړک ها دا یو داوا جوړی خدا سی وای چې د اتو کې بنی او کله دا وای نشتا کله مونږ وایو د دې صورت داوا زجر ده نو خاطو کې نو دا د اخیری صورتونو کې راځي د کې څه ده تخویف ده ګوره لکه سورته فتح داوا بشارت ته د قارعه تخویف ده د سورته همزه زجر ده نو خاطو مزامین کینو اعتراض باندې کیدیش نو په دې باندې ځان پویک داسی وای زما د شیخ میر سمیع الحق افغانی رحم الله تعبیرو ابوی د دې اتو اصول مهمونه یا د دې د معدات او لوازمونه د یو شی داوا جوړي دا معدات او سری لوازم دا زجر تخویب بشارت مقاصد سره لوازم نه دي لازم نه دي دغه مقصد د پاره غره توحید مقصد ده امو دا اصول مهمونه ده خود دقه توحید چې کله فاتحه کې ثابت یا بل صورت کې یا بل کې نلته وسره زجر ني دا سره پاره توحید ده تخویب توحید ده پاره نه شو لوازم نو دا سوای چې د دې اتو اصول مهمونه یا د سره چې کم لوازم دي دا غینه داوچو ستراز ختم بهرحال دې طریقې سره نن دا د قران مزامین مون وې بس